هغه در ته ذکر کړ چی یو حجاب النفس دا یو حجاب الرسم دا او بل حجاب سوء الاعتقاد دا حجاب سوء المعرفت سر تعبیرون کولای سی حجاب سوء الاعتقاد سر تعبیرون کولای سی اوس دا درې موانع دي دا درې رکاوټونه دي په تحصیل د چا کې سعادت کې چې سعادت تر ایغه نشي حاصل دلای چې دا درې رکاوټونه عادي ورته لري کړي ني اوس دې حجب رفع طریقه صدا یو انسان ته آ دا غواړي چه زه دا دی نفس تقاضو نه ووځم او دا دی ما سعادت په حصول کی دی رکاوټ جوړ نشی یا دی رسم و رواج سره دور زیات شمولیت چه بلکل توجه ټول رسم و رواج سره برابری ته شی چه بس زه فلانی پسی ورسم او داسی لباس داسی مکان داسی دولت زه جمع کم لکه هغه جمع کړی ده هغه حجاب الرسم چه جوړیده نو دی دی حجاب الرسم مقصد داده چه لری کولو به بیا څه طریقه یی که یو سړی وغواړی چه زه دا لری کوم یا سوء المعرفت تا سوء اعتقاد دا نو دا حجاب جوړ شوی ده د تحصیل د سعادت کی نو د دی حجاب لری کولو به بیا اخیر څه طریقی نو شاه صاحب اوس رادرومی او په دغ باب کی د دی حجبو هغه رفع کولو او د دی حجبو لری کولو هغه طریقی درته چه کئی بیانئی هغه طریقی بیانئی. باب طریق رفع هذه الحجب دا باب دا په بیان دی طریقو دی رفع کولو دی دغو حجابونو کی اوس پدی کی اول حجاب حجاب الطبع و چه مونگ پا حجاب النفس سرا تعبیر و نکڑے ہو نو شاہ سے ویلی چی دی حجاب النفس لرکولو دوا تدبیر دی دوه تدبیره دوه سوچه مونږ دې ته کولای شو په دوه طریقو سره حجاب النفس مونږ لرې کولای شو هغه یوه طریقه دی دې ده چې دا نفس ته ترغیب ورکړی سی د نیکو اعمالو او نفس په نیکو اعمالو باندې برنګښته شي او نیکو اعمالو مذاکره ورسره وشی او بیا د نفس نیک اعمال چی کی اختیار کی نو دا طریقه هم د چا ده د دې د چې هغه حجاب النفس په بیا چه سی ختم شي یوه طریقه آدا ده او دا پچا سره حاصلیږي دا به ریاضتونه کوي روزې به لرې، بې خوابي ګانې به يي او ديني امورو کې به همت او محنت وي خو يو مقصد دا دی چې شرعي حدودو اندر کې به هغه سړی مقصد دا دی چې کوي رياضت کوي نو په دې طريقې سره به دا نفس حجاب چې کوم وي هغه نه به ته چې سې ووځې او دا نفس حجاب النفس به ته چې کې ختم کې او بل طریقه هغه دا ده چې کدا نفس سرکش و او نه سمید نو دی حجاب النفس دی وجه نه کله معاشره پورا معطل سی خرابیږي نو دی دی وجه نه دی پارا بیا چه سزاگانی مقرر کول پکار دی چه حدود مقرر کول پکار دی چه دی هغی سزاګانو دی یری دی وجه نه دا نفس بیا دا کارونه نه کئی چه هغه شریعت کی حدود گنل شی لکه مثال په طور باندې شهوت دا حجاب النفس تا نو اول خو ترغیب و ترهیب سرا دا کدلی شی چه سړی ورته بیان کړي چي یاره دې ډیره ګناه ده دې نه ځان بچ کړه داسي جنتونه دي او دی بیا روزې لري نو شهوت نه به خارج شي عبادتونه کوي نو حجاب النفس به لري شي خو که په دې نه کیده لکه د ځینې خلقو طبیعت کې ابا او انکار پروت وي او صلاحیت په دې شي سره نه پکې رادرومي نو هغه پاره بیا بل تدبیر هغه سختې سزاګانې دي چې داسې به یې وغربی کنه چې مقصد دماغ یې ځای ته چه شي ورشي نو د هر جرم د هغه جرم مطابق بیا الله تعالی چه مقرره کړی ده سزا مقرره کړی ده دا دوه طریقې دا د حجاب النفس چه دی لری کولو طریقې دی یو ترغیب و ترهیب او بل بیا امر و نهی چه سم مقصد دا ده چه اگر ایسی او دا ډیر ملګری یی په د شیخانو باندې اعتراض کوي برکت الله مولوی صاحب دو باندې چې دو هغه نه کوي نهي عن المنکر نه کوي نهي عن المنکر نه کوي یو رجما یو توتیل چې ولې دو امر بالمعروف کوي تو غریبان خو امر بالمعروف نه کوي کنه عن المنکر نه کوي خو امر بالمعروف نه کوي امر خو چاته وتاي قول القائل افعل لغیره علی سبیل الاستعلاء نو دو دغه کئی دو خو خاصو تا کئی چی ملګری رای سال تا جماعت کی خبر شولی دا داسی دا نو دو خو امر بالمعروف مال نه کئی که نهی عن المنکر نه کئی خو امر بالمعروف نه کئی دو خو صرف ترغیب او ترهیب چه کئی هغه چا لئی خلق نیکو اعمالو طرف تا رغبت ورکئی ځکه چی دو خو چه اولی الامر خو ندی کنه او نی ډنډه په لاس کی ده نیکو اعمالو طرف ته خلقو ته رغبت ورکی او د بدو اعمالو نه یروی خو اول د نیکو اعمالو رغبت ورکی ځکه چی انسان په طبیعت کی هغه مقصد دا چی د یوشی فوایده دا ورته اخکای نو دی سره د مزاج کی چرا درومی خوشی غوندی را درومی او دی طرف ته دی بیا زر مایله کیږی نو اول هغه ورته ښایی بیا ته ورسره لاړ سی بیا درته وایی کنه چی یو مونځ قضا کی بیا داسی ده او مقصد دا ده چی شراب داسی ندی ښه داسی خو تاته په اولی ورځی باندی خو مقصد دا ده چی که تاته دا کیسه کیی هغه یو ملا او یو قوم والو ته زه هغه قوم ور یادوم نه ځکه چی دی کی ناست دی بیا خفه کیږی مسلی ورته کولی ورته ویلی چی یو مونز قضا کی کنه یو مونز دی نی کړی دونه پیړی با ته په جهنم کی او ټول مقتدیان ونه پاسیدلی ورته ویلی چی مولوی صاحب بیا منډ کی مونږ هسی خدای پاک جنت ته ورولي نه یو خو خامخا سړی نه قضا کیږي جو په یو باندې یو کروڑ جهنم چی یې کنه خو بیا دې ټول عمر یې په یو کروڑ کاله چی جهنم کی تیر نو که دغه سی بیا ورته بیانای بیا خو مقصد دا دی چی هغه غریبان وای چی هله اوس هسی پکې راغلی اوس څه ده هسې پکې را لکه د یو نیم سړی که نه یو جرم وکړي بیا وایي چې اوس د بل ته ملا تړه اوس هسې پکې راغلی یم مخامخ کېږي به نو اوس مقصد دا دی چې پروا یې مه کوه لا یې کوه مه لا یې بیا چې کوه سم کوه تاسو په دې پوه شو بهر حال د حجاب النفس لرې کولو دا دوه چې دي طریقې دي دا شاه صاحب درته بیانوي بیا به بل وال وایو تدبیر حجاب الطبع تدبیر دی حجاب الطبع یعنی دی حجاب النفس اعلم پدی خبر بانی زان پوئی کا ان تدبیر حجاب الطبع شیئان پدی خبر بانی زان پوئی کا چی تدبیر دی حجاب الطبع دا دو شئی ندی احدهما یو دادا یؤمر به و یرغب فیه و یحس علیه چی امر به وکړی سی نفس تا او ترغیب به ورکړی سی پدی شی که نفس تا او تر برنگښته به کړی سی پدی شی باندې نفس والثانی او دوم تدبیر چه دا یضرب علیه من فوقه چه پورته نه به پدی باندې دا شای مقصد دا چه کی ضروری کړی سی یعنی پورته نه به په مهر شده کړای شي یعنی مقصد دا ده په او به وهلی شي دی مقصد دا ده چې په لازم به کړای شي په زور ویؤاخذ به او په دې سره به د مؤاخذه کیږي اشاء ام ابا که د خوښه یا که خوښه نه یعنی چې هغه سزا طریقه ده په دې دوا طریقو سره نفس مقصد دا ده چې کولای شي حجاب النفس آل رکیدای شي فالاولو نو دا اول قسم چې دی هغه چې کوم د سړي قوت کمزوری کوي او بیا به د جماع په هغه نه شي نو وایي زه هغه ما ته ویلې چې ما خو واده یې کړی و چې زه خو هسې تم کېدلی شه خو رمضان کې خو غرمې داسې یم چې زه تل وایم چې ما باندې به کېفې څه کړي واړي نو دا څنګه وشوه خو ما ورته ویل چې اوس روزه اوس تاسو مونږ روزه مالدار نه کوي دا کار فإن الصوم له وجا دا روزې فلسفه دا ده چی دا چی د شهوت کوم ځای دی کنه دا دی وجه نه چی هلته قوت بهیمیه زیات تر تعلق اکل و شرب سره ده چی څونه اکل و شرب چی وی زیات وی دونه قوت بهیمیه مستیږي چی اکل و شرب کم سی قوت بهیمیه چی سی کمزوری شي چی کمزوری شي نو هغه خپل فاحشات و اظهار ته ډیر نه پرېږدي خپل تمنا ډیره نه کوي ځکه په دې جنتو ذکر کې چې رادرومي چې داسې خوراکونه به وي او داسې څښاک به وي داسې بیا ورپسې دا رادرومي ولهم ما یشتهون ځکه چې ښه خوراک وکړي ښه څښاک وکړي ته رښتې وایه ښه مکان وي خو بیا سړي خامخا د نورو شیونو ته چې کېږي ذهن ځي او مقصد دا دی چې توجه دې وراوړي ته اوس چی کله دی صحبت کړی طالبانو سحر ټول مقصد دا دی چی کمری وال بل اتفاق اغا جټیس طرف ته چی ولی روانی غوښی باندی کړی لا څه ښه خوراکی کړی ځکه مدرسو کی دا ډیر ښه خوراکونه نه ورکوی چولی سلی لا داسی شیونه ډیر ځکه که ډیر زیات ورکوی نو دو به دی سره ډیر مقصد دا دی چی کار خراب شی نو داسی هغه چی هغه سره قوت بهیمیه ډیر ښه کیږی نه مستیږی نه دی کی دا حکمت پروت وی سا معمولی او پیاز او ټماټر ته به وایی که دا چیرته منډی ته رانه چی جمعات کی تراو کی ودریږی ته به وایی منډی کی ولاړه د پیازو او د ګندنی او د دغو به دوره بوی درځی چی څه ووایه اچا سحر به دی پرشمی ته دونه خوړلی یی چی سحر به دی تر لس بجی پوری دغ جی ته ټول خوراک رایسی ته به وایی ارنا وواته که مرغی داسی ورو کړه کنه پکی رخیسته شی نو ته رشته وایی اوس به څه دای قوت بهیمیه غتی کمزوری کی نه نه دا خو اعلی ورته حق کوي چې مقصد دا دی چې هغه معتدل خوراک په هغه ورته کوي کم کوي پس به هر حال چا باندې د شینه غالب سی نو روزي دی لري چې دی کوي روزي دی لري کسوم والسحر او بخوابی یعنی شپې د نفلونو تپاسی او نفلونه عبادتونه ریاضتونه دی کوي خو دونه زیات نه چې سړی په دې کې غلو کی او تو وای چې نه زه خو بالکل د خپل شهوت ومن الناس او ځنی خلق داسی دی من افرطا چی اغا افراط کړی دا تجاوز کړی حدنا اغا داو کی وقت تارا تغییر خلق اللہ او اغا تغییر دی خلق اللہ مختار کی دی اللہ تعالی پا خلقت کی تغییر راوستول اختیار کی نو اللہ تعالی چی شاوت در کړی تی ولی ختمه مثل قطع آلات التناسل دا کٹ کی دا سے نہ کٹ کئی یعنی اغا چل ملو سرو کی بیاورتا شہوت نرازی و تجفیف عضو شریف یا څه عضو شریف تجفیف کی وچی کی ختمی کی دا دا ریاضت بولی کالید و رجل لکه یو لاس شول کی داسی دویگان پی استعمال کیا داسی سا غور سرا حیلی استعمال کی چا شول کی یا ششل کی لاغه چی بیا زدا دیر غلط کارونه نس کولای لا دا چلونه کی دیر خلق و اولائک جهال العباد ادا اغا جاهلان عابدان دی چه هغه ځان عابدان بولی خو دی چه جاهلان وخیر الامور اوسطها وسطها او شاہ سوی چه بہترین دی امور اغا وسط دی چه نه افراط پکار دا چه دور تا شہوت بالکل ختم کی او نه بیا دی که تفرید پکار دا چه بی زی استعمال ہے نه نه بی زی استعمال اولی ندی ٹھیک او پخپل زی کی استعمال اولی بی چه دی ممدوح دی او زهریله دوا به څونه استعمالای چی څونه یې ضرورت وی ضرورت نه زیاته به یې نه استعمالای که ضرورت نه زیاته زهریله دوی استعمالای بیا الټه چی کوي نقصان کوي نو بی خوابی به کوي خو داسې نه چی ټوله شپه ته په نفلو باندې ولاړې نه هلکه تا باندې خپل ځان چې د حق تا خپل نفس حق تا خپل بی بی حق تا بال بچ سبا بس و ترګټي ورځ بس کار مار کای په بشي چې ته ټول ورځ اړم نه نه بو وی حصے کې عبادت وکا بل حصے کې کور والو سره مقصد دا دی چی مسنون عمل وکا بلی ایسے کی سملا کتاب گوری بسی ایسے کی اغا گور دا سی شیخی مقصد دا دی چی ممدوح ندا شریعت کی دارنگی روزی چی دون دی زان کمزور ہے کچی بیا دی زائن خوزیدلو نہیں نہ دا سی روزی پا شریعت کی نستا ذکر شریعت کی پی در پی روزو نسر آغلائی دا انکار راغلائی دا او پا دی بانی من راغلائی دا چی دا بسڑای نکی نہ دا شئینا ممدوح دی خدا زهریله دوای غوندی دی دوره به استعمالای چی سونه یې نفس ته چی وی ضرورت وی نفس سره ټیټ سه بیا روزی پریدا بیا چی پویږی چی بیا سر چی گئی بیا روزی چی کشوری کا دا سینه چی بس اس تت روزی دی روزی دی او ځان دی بالکل چی کنگال کړی نه دا خبره ټیک نه دی شجی یو طریقہ دا دا دی حجاب النفس لری کولو دوما دا دا او بیان دی هغه طریقی دی تفصی او خلاصوالی دی هر غلبی طبیعی نه گوره دا شریعت بیان کړی چی ته دغه غلبی طبیعی نه به څنګه وځی لکه شهوت ته نو شریعت جایز محل هم چه ده ښودلی ده کنه چی دا محل چه ده جایز ده پدی کی استعمالوه و ضرب سنت له له او برابرول دی او مقصد مکررول دی وی طریقې هغه د پاره آ شریعت خودلی نو بیا مقصد دا دی چې چوک دی سنت خا سنت راشدہ بیا مخالفت کئی نو اغا باندی انکار کول پکار دی چی سزاگانی پکار دی اوس سزا به څنګه سزا یی خو سخت سخت سزا گانی که هسی په خولی به وتوی چی بیا داسی ونکی او درکی به وغورځای شاه صاحب وی چی نه داسی نده چی په معمولی جرم باندی سخت سزا کنی خلق په دین نه متنفی شوی بچ دا څنګه دین د چاسم که دون قدر کش کای بیا غرب دا خاری لکه مثال په توریو مدرسې ولداسی لیونه محتمینی لکه د زنی مینټل غندی که طالب معمولي جرم کړی و کنه معمولي جرم نو په دغه باندې خارجه وه که غټ جرم و خارجه وه یې که وړوکی جرم و څه کوه خارجه وه یې نو په رښتیا یې دا به ډېره زر مدرسه چکي سرته آباده سي پاکه به یې کړي باغ باغ به بلډنګ به یې لګوي خو که داسی چی نه بلکل سزا یی نه که غټ جرم یا که وړکی جرم یی هسی په خولی باندی درکی یی چی نه ما بیا داسی ونه کړه بیا داسی او نور سزا نه یی نو بیا به دا نظام چی درهم برهم یی نه نه دا جزا دا سزا جزا دا به دی هغه عمل مطابق ورته ګوری چی دا څونه جرم ده هغی مطابق تی چی سزا همی داسی نه چی په معمولی شی باندی آخری سزا ته ورته ورکړی ولا يكفي في الكل الانکار القولی خو دا کافی نه ده چه په هر هر جرم کې بیا سړی چې کوي انکار قولی باندې اکتفا کوي فقط نه بل لا بد من ضرب وجی بلکہ سزا سزا اغ عمل عمل تبا گوری زن اعمالو کی ضرب وجی پکار دا خغرا بول پکار دی وغرامت منحکت فی بعض الامور اپ زن امور کی دا سی تاوان او جرمانہ پکار دا چی هغه کمر توړ جرمانه یی او سړی ملا ماته کی داسی جرمانه یی پکار ده چی بیا یی زندگی کی یاد وساتی والعلیق بذلک افراطات فیها ضرر متعد کالزنا والقتل او علیق پا دغه سزاګانو کی بیا هغه افراطات دی هغه تجاوزات دي د حد نه چي په هغه کي داسي ضرر وي چي هغه متعدي ضرر وي يعني که داسي يو عمل چي هغه ضرر متعدي وي معاشره خرابوي معاشره خرابوي د عامو خلقو ژوند ته تيلی ورکوي داسي يو جرم وي نو هغه بايد دوره سزا چي ده سخته پکار ده لکه زنا واخله قتل واخله نو دې سره امن عامه مفاد عامه معاشره ټوله نظام درهم برهم کيږي نو دی سخت سزا پکار دا بهر حال دی نفس حجاب النفس دا دو تدبیر شو چی مقصد دا دی چی حجاب النفس لری کئ نو دا دو تدبیر شو ترغیب و ترهیب او بل امر و نهی دا دو حاصل دا دا چی دا دو طریقو سره بکیږي شه جی وتدبیر حجاب الرسم شیئان بل حجاب الرسم و اوس حجاب الرسم دی ایغا خامخا چې سړی په دې زندگی کې او په دې معاشره کې پیدایي نو یقینا دې معاشره کې ټیم تیرول هم غواړي نو که اوس معاشره خلکو یو قسم لباس وي تا ډېر له هغه نه بېکاره نو بیا هم سړی ته احساس کمتری غوندی ادریږي دارنګه که د معاشرې یو قسم خوراکي ته هغه بچیو ته کم سے کم هغه اعلی دیني توسط درجې کې نه پیدا کړې نو دې سره احساس کمتري او ټول د کور خانداني نظام هغه چیز درهن برابري په هر حال معاشرې کې خو اخیر ژوند تیرول چې دی پکار دی نو شاه صاحب وایي چې مکمله توجه خو مادیاتو ته نه ده پکار ځکه چې انسان اخیر دې دپاره خو خلقت نه ده شوی ایک خلقت خو اصل کی اخروی جن تیاری دی پارا چدا شوی دا نو دا سی دی سڑے ہو کی چی ٹک تا کاروبار مانا ندا پا شریعت کی نوکری معنی نه ده تجارت معنی نه ده مضاربت کاشتکاری وغیره معنی نه دي خو دا دی داسې په ډنګ او داسې په طور او طریقې باندې دی کیی چی دی دی الله نه هم نه غافلی او دا کار هم چه وسی مار مړ شی او لوړ هم بچ شی هغه مات نه شی په داسې طریقې دی کیی نو شاه سوی چی یوه طریقه دی حجاب الرسم لری کولو چه دا آدادا چی دا رسم و رواج چی کم کارونه دی دا دی کیی خو داسی په طریقی دی کی چه الله تعالی هم د دو زړه نه او د ده یاد نه لاړ نشی لکه مثال او دی به څه طریقه یی شاه صاحب وایی چه دی به دا طریقه یی چه دی دی هر کار اسلامی ډانچه مطابق کئی هغه دعاګانی دی بلفظه وایی چه کومی دعاګانی مسنون دعاګانی دی چه بازار ته ځی دا دعا به وایی چه راځی دا به وایی چه مړی خوری دا به وایی چه وی خوری دا به وایی چه وبس کی دا به وایی چه ویس کی دا به وایی چی پاسی دا به وایی چی کینی دا به وایی چی سملی دا به وایی چی مقصد دا دی چی خوب نه بیداریږی دا به وایی نو دا مسنون دعاګانی دی بلفظه چه کئی وایی او که تاسو سوچی پدی کی فائدہ دا یی چی دا بلفظه سړی وایی نو هر وخت پدی سره ذکر چه سی دی کی هر وخت دی الله تعالی یاد وی الله تعالی ته می له دوکی نه بچ کی الله تعالی تا زه پیدا کړی ته می مړی الله تعالی تا بیا پاسونه چی دا ته کوم کاروبار وغیره که دا په داسی حدودو کی که او داسی طریقو او داسی مقصد دا چی اسلوب باندی که چی هغه د شریعت مخالف نه او داسی مراعات کی حدود او قیود پکی وشی چی هغه مقصد الله تعالی او شریعت کوم مقرر کړی هغه حدود و لحاظ پکی که بیا د تجارت عین چسی ثواب شی کاشتکاری کی دی ایغو حدود و لحاظ که چی کوم الله تعالی او شریعت بیان کړی چی دونه حصه به دی خدای حصه یی دا به پکی ورکای داسی که غریب تر باندی ورغی بیا دی اغلی حاس پکی وساته دی بل پولی پټای به نه نیسی خپل به مقصد بار به پاره په دی چی دا زه رزق حلال طیب ګټم چی عبادت دی پاره زه په بیدار یم غلا نه می بچی منی فلانه دا شیونه پکی ملحوظ ساته نو بیا عین کاشتکاری چه ده ثواب ده تجارت ثواب ده نوکری چه ده ثواب ده او دا دین ده دا چه ده دین ده یو طریقه هغه دا ده بل شریعت د حجاب الرسم لرې کولو دپاره داسې کړي دي چې وخت در وخت دا به نور اوقات اسرار چې کله بیانو هلته به بیا نور تفصیل شو وخت وخت وقفې وقفې سره الله تعالی څه مقرر کړي دي داسې عبادات مقرر کړي دي روژه ده لمونځ ده دا شیونه داسې عبادات یې مقرر کړي دي چې انسان دولت هم ګټي او معاشرې کې ټیم هم تېري بیا به هلته لاړ شي یاد به کوي بیا چې هغه نه راځي څه په وظیفې باندې بر لګیا وي بیا به ترای بل لمانځه ټیم وي وهکذا نو دا سبا مقصد دا دی چې د دنیا نظام هم چلیږي ورسره او الله تعالی یاد به هم چی اب په زړه کې ورسره برقراري نو په دې سره چې داسې عبادات چې هغه لازم وګڼل سی او که ایغی کې سبا سو کوتاهی کوي بیا په ایغه باندې ملامتي دا دی مقرر کړل سی چې مقصد دا چې د حجاب الرسم په دې طریقې سره چسی زایل شي نو دی حجاب الرسم لری کولو چی دی دا طریقی دی دا دو تدبیرای دی تاسو پدی پوه شو نور به دی تفصیل دی اوقات او هغه عبادات او اوقات مقرر کولو هغه باندې به ان شاء الله دی تشریح وایو که خدای خوښو چې ولی دی پنځه اوقات مقرر شوی دی او دغه وخت کی دونه منزونه ولی دی په دبل کی دونه ولی دی دی فلسفه چې کله شاسه بیانې بیا به عقل ورته حیران سی به وای چې واقعي نو الته بیا دی خبره هغه بیانو ان شاء الله العزیز کله به بعینه هغه الفاظ وایی هغه دی یاد کړی چی کوم باندی حکم کاوه سی هر وخت سره به خپلی دعاګانی وایی و تارتا بمراعات حدود و قیود لا یراعا الا الله الا لله او کله به مقصد دا دی چی هغه مراعات حدود او دی قیود کای چی هغه لحاظ نه ساتلای کیږي مگر الله رضا دی پاره بچکای ساتلای کیږي اشاء ام ابا که خوښه وی چا که خوښه یې نه وی هغه به کوي ويلام على ترکها او دی هغه په ترک باندې به سړی ملامت کاوه شي ويقبح عن المرغوبات من الجاه وغيره او من به وکړه سي د مرغوباتونه دی مرتبینا او غیر دی دینا جزاء لتفویتها که آغا چا پری خودل سبا نو بیا بی سبا دی دو چی کم مرغوبات تی اغا نبی بند کی یعنی سب بندش پا پولا گئے سب بندش پا پولا گئے او دا شئینا دا رسوم دا به مؤید وګرځیږي لپاره د عبادت ته الله تعالی او دا رسوم به السنه جوړ شي او دو به حق طرف ته چور کوي دعوت ور کوي ولې ته چې سړی تجارت کئے نو دا با لسان جوڑ سی او حق طرف تا با دعوت ور کئے چھ گورا فلانا ہے اغا مسلمان دا دون صحیح تجارت کئے دا خو مسلمانی کی چه ده ګټه ده او ته مسلمان شه افلانه ځکه دا صحیح دکانداری کوي چه ده خو چیله لګوی ده او دا خو پکار ده چه هر سړی دی چیله ولګی نو چوره به نظام چه صحیح شی نو دا به الټه دی حق طرف ته چه جوړ شی دعوت زبی جوړی سی شجی دریم نمبر اغا سوء معرفت و سوء اعتقاد و او ما در طویلو چه سوء اعتقاد آ دی دو شئینو نا دو شئینو دی وجہ نا با سوء اعتقاد راتو یا مخلوق صفات پا خالق کی ویل او قیاس تی غائب پا شاہد باندے کول او قیاس تی غیر محسوس پا محسوس باندے کول او دی مخلوق صفات پا خالق کی موجود منل دا سے لکسنگ چی پا مخلوق کی دی نو دی نه به بیا چه جوړیدله تشبیه جوړیدله تشبیه او یا بیا دی خالق صفات پچا کې ویل په مخلوق کې ویل او دی وجنه چې مخلوق نه یو خرق عادت کار صادر شي بیا آت بذات مخلوق طرف ته چکه منسوب کئ او دا سوچ نه کئ چې خدا خو مخلوق ته الله تعالی دا توفیق چدا ور کړای دا نو دینه بیا چې جوړې دو عقیده دی شرک جوړې دلا دین اشراق جوړې دو شرک او د انسان په صفاتو باندې سوچ وکړي نو دور خو به ووایي چې واقعي الله تعالی سمیع ده او انسان کې سمع شته الله تعالی بصیر ده او انسان کې چه ده بصر شته په دې خو به وي خو ورسره ورسره د تشبیه جبیره به بیا دا